سوره یونس مکی صورت ته د رسول پاک صلی الله علیه وسلم د هجرت نه مخکې نازل شوی دی د نورو صورتونو په شان په دې کې بم زیات باس د اصلاح د عقیدې وي چې زمونږ عقیده درسته شي بیا خاص کر د عقیدې په مسله کې د توحید د رسالت او د باس بعد الموت اوله مسله به د باس بعد الموت کوي او د دې باس بعد الموت په باره کې چې د کافرو کمی شبې دي چې وایي مړی به څنګه را ژوندي شي دا به بیا څوک را ژوندي کوي دا خو ډېر ګران کار دی دوی ته به د دغې شبو جوابونه ورکړی شي بسم الله الرحمن الرحیم الف لام را الله خپویږي په خپل مقصد په مانو د دې ټکو ترغیب دی د الله کتاب ته تلک آیات الکتاب الحکیم دا آیاتونه دي د کتاب محکم د حکیم معنی کوي محکم یا خاوند د حکمت تلک آیات الكتاب الحکیم دا دی آیاتونه داغه کتاب محکم د کافرو د ځانه یو طریقه جوړه کړې وه چې الله تعالی چې پیغمبر را لیږي که نه نو د پیغمبر د د پیغمبرۍ د عهدې دپاره هېڅوک لایق نه دي که لایق دي نو ملایکې دي الله تعالی چې پیغمبر رالیږي نو د رسالت دپاره که لایق دي نو څوک دي ملایکې نن چې دی نو خو ملایکه نه ده راغلې پیغمبر اسلام بیا خو دا خو انسان دی نو انسان الله څنګه پیغمبر راولیږ نو الله د هغې بیان کوي اکان للناس آیا دی د خلکو د پاره اکان للناس آیا دی د خلکو د پاره عجبا عجیبا آیا د خلکو د پاره دا خبره عجیبه ان اوحینا الی رجل چې موږ وحی وکړه یو سړي ته منهم د دوی نه چې یو سړی ته یو انسان ته ما وحی وکړه او د دې انسان ته مې چې وحی وکړه نو دی وایي ابعث الله بشرا رسولا نو ښه ښه الله چې رالیږه نو بل څوک نه رالیږه نو انسان پیغمبر راولیږه اکان للناس ایا دی د خلکو د پاره عجبا عجیبه څه خبره ان اوحینا دا خبره چې مونږ وحی وکړه الی رجل یو سړي ته منهم چې هغه د دوی نه دی دا عجیبه ده دا خو عجیبه نه ده ولې په خپله دوی وایي مسله دا ده چې ته څوک لیږې چاله سته چې څوک چاته لیږې نو روره هغه سړی به ورلیږې چې د یې لیږونکي او چې چاته یې ورلیږې چې د دې دواړو سره مناسبتي قرآن مجید کې به یو ځای کې راشي که په دې ځمکه کې ملایکې وي د انسانانو په شان نو د ملائکو د ملائکو سره مناسبت دی نو الله به ملائکه را لېږلې وي لیکن چې که الله پاک ملائکه انسان ته را لېږلې وي نو د انسان او د ملائکې مناسبت څه دی اسم نشته که د انسان مناسبت دی نو د انسان سره دی ځکه مقصد د رسالت سی پیغام رسول او هغه پیغام چې یو جنس خپل جنس ته څنګه رسوي نو هغه غیر جنس نشي رسولی ان او خا هغه وحی سوا ان انذر الناس چې ته او یاره و خلک پیغمبر ته می وحی وکړه ان انذر الناس چې ته او یاره و خلک زما د عذاب نه او یاره و او بل طرف ته وبشر الذین او خوشخبری ورکه هغه خلکو ته آمنو چې هغوی ایمان راوړی دی دا نافرمانه خلق د الله د عذابونو نه ویروه او د مؤمنانو له بشارت ورکه د څه شي بشارت ورکه ان لهم چې یقینا شته دی د هغوی دپاره قدم صدق مقام د رښتیاو عند ربهم په نیز د رب د هغوی قدم هغه څیز ته وایي چې موږ پښتو کې ورته قدم وایو خپه چونکې انسان چې زیاتې منډې ترړې وی نو په دې خپو یې وی سړی چې زیاته کامیابي حاصلوي نو د خپو په منډو ترړو باندې حاصلوي انسان ته چې لوی مقام حاصلیږي که طالبانو ته علم حاصلیږي او که دنیادارو ته دنیا حاصلیږي نو د خپو په تک باندې ورته میلاویږي د دې وجې نه د قدم معنا به کوی لوی مقام ان لهم چې یقینا شته د هغوی دپاره قدم صدق هغه لوی مقام د رښتیا و داسې نه لکه د دنیا بنګله د دنیا بنګله یا به دنه په دنیا کې لاړه شي ته به یې تاسو به کتلي خپل وطن خلکو ته ښایسته ښایسته بنګلې په پېښور او په لاهور کې وي خو چې د ژوندي دي او هغه ته لاړې داسې قرضونه پرې رالل چې هغه یې هر څه خرڅ کړه کنی دام نی نو دا خویی کنه چې رور هغه د نه پاتې شي او ته بیا قبر ته لاړ شي لیکن دا هغه ځای مقام هغه د رښتیا و دی هغه روره نه بنګله به دنه ځي او نه به تې ته ځي ان لهم چې شته دی د هغوی دپاره قدم صدق هغه لوی مقام د رښتیاو عند ربهم په نیز د رب د هغوی نو چې کله دا پیغمبر دوی ته راغی او دا مسلې ورته وکړې د الله د عذابونو نه ویرول او مؤمنانو ته بشارت ورکو نو قال الکافرون اوی کافرانو ان هذا یقینا دا پیغمبر چې دی لساحر مبین دا دی جادوګر ښکاره دا دی جادوګر ښکاره بیا د باس بعد الموت مسله کوي کافرو به وی چې دا علم به بیا څنګه را په پیدا کیږي دا اسمانونه او دا ځمکې او دا انسانان ویروره مخکې الله پیدا کړي دي که نه دي پیدا کړی د دې اسمان شکل نو د دې ځمکې شکل نو د دې انسان شکل نو او الله پیدا کړو اوس خو ولې شکلونه ورسه ورکړي دي خو دوباره بیا تعمیر دی نوروره د آبادۍ نه تعمیر هغه اساني ان ربکم الله الذي یقینا ستاسو رب هغه ذات دی ان ربکم الله الذي یقینا ستاسو رب هغه ذات دی خلق السماوات چې هغه پیدا کړي دي اسمانونه والارض او ځمکه فی ستت ایام په اندازه د شپږ ورځو کې د شپږ ورځو په اندازه کې الله دا تمام علم که اسمانونه دي او که ځمکې دي او که غرونه دي او که داونې دي دا الله پیدا کړي دي ثم استوا بیا الله استوا وکړه علی العرش پاغه تخت د باچه د الله د باچه وی داسې لوی عرش دی داسې لوی تخت دی چې په دې تمام عالم باندې هغه ګیره کړې ده د اسمانونه دا ځمکې د دې ټولو نه تاو دی او دی په دا منځ کې دي ثم استوا بیا الله استوا وکړه علی العرش په عرش استوا کیناستو ته وی ښکلې خبره دا ده چې دلته هم دا خپله معنا کوي ثم استوا بیا الله د خپل شان مناسب هغه کیناست علی العرش په عرش باندې د خپل شان مناسب ښه ګورې انسان چې کینی په یو طریقه کینی پیشوګان چې کینی په بله طریقه کینی غویان چې کینی په بله طریقه کینی وره موږ مخلوق یو دا مرغی چې کینی دا په بله طریقه کینی زمونږ دا ناستې طریقې بیلې دي دقسې د الله ذوالجلال د شان مناسب چې کومه ناسته ده د هغې شان مناسب دی کېناست مطلب دا دی د دنیا د چلولو نظام ټول الله په خپل لاس کې واغشت چاله نه دی ورکړی چې تی چلوه ثم استوا بیا الله کېناست د خپل شان مناسب علی العرش په عرشو یدبر الامر الله تدبیر کوي د دې ټولو کارونو د اسمانونو د نظام د ځمکې د نظام د نور او د سپومې د نظام د چلولو ټول تدبیر هغه الله کوي کافرو به وي چې لات او منات خو به څه کولی نشي خو دا په الله باندې دغه دي دا نیازولی دي زمونږ سفارش به الله ته کوي وی ما من شفیعنا نشته د هیڅ څوک سفارش کوونکې الا من بعد اذنه مگر پس د اجازې د الله نه الله که اجازه وکړي او الله چې اجازه کوي هر چاته نه کوي هغه به انبیاو ته کوي مؤمنانو ته به کوي ذالکم الله دقه د الله دا مونږ چې وایو الله نروره د دغې الله کمې کارنامې دي دقه دی ذالکم الله دغه الله دی ربکم ستاسو رب دی نو مسله د توحید بیان شوه چې هلکه د تمام عالم خالق الله دی د تمام علم تدبیر کونکي او چلونکي د نظام الله دی نو چې د عبادت وخت راشي نو بیا بل څوک د عبادت لایق شته فعبدوه نو تاسو د دغه یو الله عبادت وکئ افلا تذکرون ایا تاسو نصیحت نه قبلوئ الیه دغه الله ته الیه دغه الله ته مرجعکم واپس کیدل لستاسو جمیعا د ټولو الکه که مؤمنان یې او که غیر مؤمنان یې که نیکان یې او که غیر نیکان یې د ټولو رجوع الله ته ده وعد الله وعده ده د الله حقا رښتیا انه یقینا دا الله چې دی یبدأ الخلقه اول پیدا کوي مخلوق ثم یعیده بیا به دوباره پیدا کی الله به دا دوباره بیا ولې پیدا کوي وی د دې دپاره لیجزی الذین د دې دپاره چې الله بدله ورکي هغې خلکو ته آمنو چې هغوی ایمان راوړی دی وعملو الصالحات یو کړي وي هغوی نیک کارونه دې مؤمنانو صالحینو ته بدله ورکي بالقسط په عدل او په انصاف والذین کفرو او هغه خلق چې هغوی کفر کړی دی لهم شته دی د هغوی دپاره شرابون څکلو طعامون معنا کوی خوراک شرابون معنا کوی څکاک لهم شرابون شته دی د هغوی دپاره څکاک من حمیم د هغه ګرمو اوبونه و عذاب علیم او عذاب درناک نور عذاب هم دی ورله او دا ولی بما کانو یکفرون په سبب د کفر کولو د هغوی د الله د قدرتونو بل بیان هو الذي الله هغه ذات دی جعل الشمس چې هغه ګرځولی دی نور ضیاء رڼا کوونکې ضیا ضیاء رڼا کوونکې والقمر او سپومې نورا رڼا نور رڼا ته وایي او ضیا هم رڼا ته وایي خو چې کومه تیزه رڼا وي هغې ته ضیا وایي او چې کومه لږه رڼا دا عامه ده ځنې خلک وایي ضیا هغې رڼا ته وایي چې هغه اصلي وي خپله رڼا نو د نور دا رڼا خپله ده دا چا ورکړې نه ده او, او نور هغې ته وایي چې هغه خپله نی عکسي د بلی سپومې کې وایي په خپله رڼا نشته د سپومې داسې مثال دی لکه شیشه چې نور ته دې ونیوله نو رڼا کوي دقسې دا سپومې چې نور ته ټوله مخامخي نو ټوله رڼا کوي چې بیا لږه ورته مخامخي او لږه نی نو هغه لږه رڼا کوي خو نوره نه کوي نو الله هغه ذات دی چې هغه ګرځولی دی نور دیاء پړقیدونکې والقمر او سپومې نورا رڼا کوونکې وقدره او الله اندازه کړی دی د دې هر یو دپاره منازل کورونه قدره کې دا هو ضمیر راجع دی نور او سپومې ته خو په اعتبار د کل واحدین سره وقدره او الله اندازه کړی دی د دې هر یو د پاره کنور دی او که سپومې ده منازل کورونه د نور نن خپل کور دی په هغه ځای راوخت او په هغه ځای روان دی او بیا به په خپل ځای پریوځي سبا به بیا دانی سبا یې بیا بیل دی بیا بل دی بیا بل دی داسې د سپومې کورونه اوله شپه یو کوري دویمه شپه بیا بل ځای کوري پنځلسمه باندې بیا بل ځای کوری دا ولې دا کورونه ولې الله مقرر کړي دي لتعلمو د دې دپاره چې تاسو معلوم کې عدد سنین شمار د کالونو والحساب او حساب که قمری حساب کوې په سپومې معلوموئ محرم سفره او که شمسی حساب کوي جنوري پروري نو پنوري معلومه وي ما خلق الله ذالک ندی پیدا کړی الله دا نظام الا بالحق مگر سره د حق یفصل الآیات په تفصیل سره بیانوي الله آیاتونه لقوم یعلمون د پاره د هغه قوم چې هغه پوهیږي بیا د الله د قدرتونو بیان ان فی خلق فین فی اختلاف اللیل یقینا په اختلاف د شپې کې والنهار او د ورځې کې د شپې او د ورځې په اختلاف کې کله شپه ګرمه شي بغیر پکې نه ګزاره نه کیږي کله شپه یخه شي بغیر د بخارۍ نه دغه نه کیږي داسې شپه یخه کله شپه اوږده شي لنډه شي نو په اختلاف د شپې او د ورځې کې په ما خلق الله او په هغې کې چې الله پیدا کړي دا شیونه فی السماوات والارض په اسمانونو او ځمکه کې غټ نه غټ واړه نه واړه نو په دې ټولو کې له آیات نښې دي نشانې دي د قدرتونو د الله خو د چا دپاره دي هر څوک ته عبرت نه حاصلوي خلک خو د شپې هم ډمتوب هر څه کوي حال دا دی چې شپه د الله د قدرتونو نشانه ده وایي نه لقوم یتقون دپاره د هغه قوم چې هغه د الله نه یریږي ان الذي تخویف ان الذين لا يرجون لقاء الله یقینا هغه خلق چاوی امید نکی د ملاو لق... ان الذين یقینا هغه خلق لا يرجون چاوی امید نکی لقاءنا د ملاویدو زمون چې داسې یو ورځ را روانه ده او موږ به په هغې کې د الله سره ملاویږو یا رجا یرجو په معنا د یرې سره هم راځي هغه خلک چې هغه نه یریږي د میلاوېدو زموږ نه مړه کیږي به زمیدار وایي څوک لکۍ پرې شوې د هغه ځای نه راغلی دی وردو او هغوی رضای بالحیات دنیا په ژوند د دنیا واطمئنو او دوی اطمینان او برقراری کړي بها په دې دنیا چې بس د دې نه بلخوا بنځو والذین هم عن آیاتنا او هغه خلق چې هغوی د آیاتونو زمونږ نه غافلون بې پروایي ریاضه که د آیاتونو نه مراد د قرآن مجید آیاتونه والې هم صحیح ده او که د آیاتونو مراد دلایلو هغه والې هم صحیح ده اولئک دقه خلق مأواهم النار زید او سیدو داغوی بوری او بما کانو یکسبون په وجه د هغې کارونو چې دوی به د هغې کسب کو بیا بشارت ان الذین آمنو یقینا هغه خلک چې هغوی ایمان راوړی دی وعملو الصالحات یو کړي دي هغوی نیک کارونه یهدیهم الله به هدایت وکړي دوی ته پر ورځ د قیامت به الله د ته هدایت ورته وکړي هلکه د جنت لارې به ورته وښیي دا ټول هر څه به ورته وښیي یهدیهم ربهم هدایت به وکړي دوی ته خپل رب بی ایمانهم په سبب د ایمان د دوی چې هلکه راځه راځه جنت ته چې بوځي نو داسې به ورته الله هدایت کړي چې ته به وایې ټول عمر دلته تېر کړی داسې پېژني به تجری من تحتهم الانهارو روان بی لاندې د هغې نه نهرونه فی جنات النعیم او وی به دوی په هغه جنتونو د نعمت کې دعواهم اواز د دوی به دعواهم اواز به د دوی فیها په دې جنت کې سوي سبحانک اللهم پاکی وایو تعالی یا الله یو جنتی چې اواز کوي څه دی زړه وشي وایي سبحانک اللهم بس د سبحانک اللهم سره دا دغه نه دي را شروع به شي هر دا پټه به را شروع شي او چې څه نعمتونه یې دا به پرې ټول راشي نو که سیړه ته کیږي وبه خوري او که سیړه ته نه کیږي وایي به الحمدلله به چې الحمدلله وایي دا هر څه به روان شي د راتلو بټنې سبحانه ده او د تللو بټنې دغه ده او لا بیا هغه خلک چې دا دغه کوي ډوډۍ ته بسم الله وایي سبحانک اللهم او بیا چې ډوډۍ خلاصه شي الحمدلله دې ته خو عمر د هغه دی سره کاوټ هم نی بیا دعواهم اواز به د دوی فیها په دې جنت کې سبحانک اللهم وتحیتهم او تحیه د دوی پیشکشي د دوی به فیها په دې جنت کې سوي سلامون دا به نه وي ستړامه شي په خیر رالی ښه چارې نه السلام علیکم اصل و آخر دعواهم او آخر خبره به د دوی دا وي چې الحمد لله رب العالمین وصلی الله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 خاص کر ملګري بیماران دي هغوی ته دعاګانې د ملګرو کورونو کې بیماران دي هغوی ته دعاګانې وکړي د بازار خلکو د قوم ته هم دعا وکړي زمونږ د سبق ملګري ملک یوسف د حضرت الله صاحب دغه د پلار هغه وفات شوی دی هغه هم دعا وکړي چې الله مغفرت نصیب کړي الله د وړاندې سفر ورته اسان کړي پس منبدګانو له الله پاک اجر جمیل ورته ورکړي وصلی الله